کتاب النفقات دا نفقه اې دی یو لغوي معنا ده بلا عرفي معنا ده بلا شرعي معنا ده نفقه په لغت شه زنه خلک وی چې دا رخصتله شو ده د نفوق نه کنه نفوق دا حالو کې دل ته ویل شي کنه نو فوق ختم دل او حالو کې دل کنه دا نفقه ولا مول سره کنه چې د کی مول مثلا خلق کول شي لګول شي کنه دغه ته نفقه دی وجه نه ویل شي کنه چې خدا په دغه خرج کول شي حالو کېږي کنه په دې شي ختمې شي دې وجه نه دې ته نفقه ویل شي او زنا خلق وی چې داغه نفقار وخستل شو د دینه فاق نه نفاق دا رواج تا ویل شي کنه چې یو ما بیا مروج شي او وزي خرڅېږي کنه نفاق لکه دا مثلا چې کینده کنه ویل شي چې دا فقط سلعه تو کنه ما بیا مروج شو لکنه اس په وتلې برید وکړو وزي خرڅېږي کنه بیا دا چې کینده کنه وتلې او خرڅولې ته ویل شي بیا دا سي مثلا چې دا خرچه شی چه دا کیم مول لګول شی کنه خو دغه مول داسی چه خو لګیږی کنه اووزی دغه مول یا کنه اووزی ایده وجه نه چه کیم ده کنه ایده غتا نفقه ویل شی دا لغوی معنی ایده نفقه ده او په عرف شه نفقه چه ویل شی خلی تو عام تا ویل شی او په اصطلاح ده شریعت شه نفقه چه ویل شی تو عام تا لباس تا سکنا تا ایده غدره وړی ده ویل شی نفقه تو عام یا لباس یا سکنا یا کنه شب او د نفقه اسباب چې دي سلویر دي کسه یو یو سبب د نفقه دغه زوجیت ته کنه چې کله مثلا نکاح شوه مړ سره او کو بیا د زوجیت ته وجنه د شوه نفقه په مړ باندې سی دویام ادغه ده پر سبب قربت ده کنه ده قربت ده وجنه کلا ده میر دور نفقاوی پا زمانه کلا رین زمانه نفقاوی کلا نیر رشت درون نفقاوی کنه ده قربت که ده ده سبب ده نفقه ده پر ده نری یو بهر هر زوجیت ته یو قرابت ته یو ملک ته یو احتباس ته دا اسباب د دغه وجوب د نفقه دی پر علی باب فضل النفقه علی الاهل فضیلت او ثواب دی غ نفقه علی الاهل پیغه چې کیم نه کنه اهل باندې اهل سمانه په شذا خپل باندې په بال بچ خپل باندې په دې باندې خرچه چې کې دې خرچه فضیلت او ثواب ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قل العفو إلى قوله في الدنيا والآخرة وقال الحسن العفو الفضل دا عفو ټکه چې د کیم نو غلا ده کنه ويسألونك ماذا ينفقون دی پښتنه کوي تونه چې ماذا ينفقون کنه کیم دا هغه مول ينفقون چې دی ولا لري کنه بیا فرضی صدقه په دې شه بیا درې تفسیری نه دي کنه په دې فرضی صدقه شه یو تفسیر دا دا چې د عامه نه فرضی صدقه مراد دو چې هغه زکوت ده کنه زکوت اذن مراد ده کنه شه اده غنه زکوت مراد ده تفسیر کبیر شه چې کیم ده کنه اده عامه تفسیر یې په زکوت سره کړه ده او دویام تفسیر دغه دا شو ده چې د زکوت یې نازل نو دغه زکوت د حکم نه مخته کنه نره سړی سره وی چه مولو چه سمرا مولو مثلا ایده ده اغه بنیادی ضروریات و ده حاجته ده پر کفی کدو کنه اوه واسطو چه مثلا مو په کول شدا مره جه کم ده کنه مولا په بنیادی ضروریات و په حاجته بنی ملگی انه راوی جه کم بچات شو ده حوائی جنا و ده ضرورتینا ایغه ته عفو ویل شي دی ایغه صدقه کول چې وی دا په باندې واجب دي کنه تفسیر قرطبی شدا وی کنه چې ایغه صدقه کول په باندې واجب دي کنه یا ورځ یې زکوته حکم نازل شو زکوته حکم سره به دا منسوخ شو کنه کنه اول دا صدقه د عفو نه دا فرضي صدقه مراد وکنه او دریم تفسیر یې دا ده چې اصل شه د جمهور پر نزدیکی باندې هنشتا کنه ای جمهور پر نزدیکی باندې او زرا حالک دا سوی چې د زکوتنا و یدغه وصینا د صدقه الفطر دا شی نه سید او جوبی کنه نره دینا مسوا نرا وجوبی حقوق شتا کنه پا ده غمول شه کنه شا زن حلق دا سی چه نرا وجوبی حقوق پا ده مول شه شتا دا نرا وجوبی حقوق آمراد دیه ده عفونا کنه شا نرا وجوبی حقوق لکه ترمیدی شریف شه حدیث تا جه کم ده کنه پیغه حدیث شه جه کم ده کنه دارو غلی دی چه ان فی المال حقا سوز زکاته ان فی المال حقا سوا زکات په مال شه حق ته زکات نه ما سوا نه را حقوق یا شته بشه فرضي او جوبي حقوق کنه زرا خلق داس یې کنه په دې حدیث باندې دلیل نسی او لکه مثلا پیغه شه یو حق زیف دا د ول ما حق کنه دا زرا خلق وجد بلی او یو پیغه شه چې کیم دا کنه حق الحساد دا کنه سواات حقه یوم حساده کنه دا دلاو کوله په ورځ باندې چې کیم ده کنه حق ور کول له خلونه غریبانه ته دا واجب دي کنه او دا رنګ چې کیم ده کنه حق معون حق معون سره کنه دا چې کیم ده کنه یو گاونډي بل گاونډي نه سوي چې دا وی چې مثلا تبر راس کا دبلای رو کا مثالارو کا مولګرو کا چوڑا راس کا دا شی راس کا کنه شا دې دا حق معون ورشي کنه شا دا حقوق چه کم ده کنه دیوی چه داغا پا مال شه چه کم ده شتا اده زکوتنا مسوا خدا دا سه حقوق دی چه دیغه مقدار چه ده دا معلوم نه ده بلکه داغا مفوض ده رای ده مبتلا بهی تا کنه نیره مقدار یه معلوم نه ده اده زکوتن ده سرسویه و دیغه غا مقدار هم علیم ده کنه و دیغه مقدار نه ده ملیم مبتلا بهی رای لاره چه کم ده کنه و ده شهدبار ده چه آغا سمره چه کم ده کنه و بوسی و ورکوی زره حلق وی چه ده عفو نه دا مراد دی دا فرضی صدقه چه یا زکوت دا و یا زیوتای مول ده ده اغی چه کم ده حوائج و ده ضرورت اینا زیوتای و یا چه کم ده کنه دا غا یعنی مسوا نیره حقوق دی کنه و جمهور یی چه ده نیره حقوق نشتا کنه شا دا حدیث را بده ترمیزی شه جرو غلا ده کنه و ده حدیث شه استراب ده کنه شا زکا جدا غا حدیث پی ابن مجاشی جرو غلا ده داس رو غلا ده چلیس فی المال حقا سوز زکا کنا پیش داس رو غلا دا کنا په ترمذی شه داس رو چې ان فی المال حقا سو الزکات متن شه استراب رو غلا دا استراب دی وجنه دا حدیث ضعیف ته په دې باندې دلیل نه ولا دا نه دی صحیح کنا جمهور دې نه چې کیندا کنا دا جو کو بهر حال زرا حل کې چې دا حسنا دا فرضی صدقه مراد دو کنا شه او دویم کول په دې شه دا چې دا حسنا نفلی صدقه چې کیندا کنا دا زنه مراد دو او مطلب دا دا چه تو ده بنیادی حاجته ده پرا ده بنیادی ضرورته ده پرا ده اهل و عیال ده پرا چه سمر مول چه کم ده کنم کفی که دی آغا نو بوسا فدینا نیره چه کم عفو دو از یطای فضل لکنا در ایغا فضل صدقه کول چه دی دا نفلی صدقه دو فرضی نه ده فرض نه در بنده خو نفل و مستحب دا دی چه دا چه کم ده صدقه که او که صدقه نکه بگونان گره ده نکنه پده بنده اچھا جی وقال الحسن العفو الفضل او بارحال دا غاسلو کنه دا نفقه نفقه هو واجبه دو کنه مثلا په شدا باندې خرچ کړل په بال بچ باندې خرچ کړل په نه راشت درونه باندې خرچ کړل کنه دا هو واجب دي دا نفقه هو کنه بیا ادغه نفقه تا کسی صدقه دی وی کنه شاته دا څه د صدقه ده دا صدقه اتنا که دیو جنا پا بنده کو چه دا خیال زیر نشی چه دا هم پا مو بنده واجبه دو ثواب میں وینا پا بنده شی گانا شا نا واجبه دا وی در بنده خو بیا دا ثواب پا بنده شی لکا پا نفلی صدقه دی سرانگ ثواب شی وینا دی جتای پا دیو بنده ثواب شی گانا پا دیگه واجبه نفقا بنده ایدیتا صدقه جی کم نکانا ویلا شی وابي قال حدثنا عالم ابن ابي اياس قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت قال عدی ابن ثابت ویلی دی چه سمعت عبدالله ابن یزید الانصاری عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ دا شعبہ سے وی چه فقلتو موویل اده عدی ابن ثابت دا اده عدی ابن ثابت دا موویلا چه دا ابو مسعود الانصاری سے چه دا حدیثا نکل کوی دا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دا رسول برکتا نکل کوی دا حدیثا قیدہ خبر آلو فقال ابي علي علي ابن ثابت تقول ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم دي رسول مبارك نان نقل كوي قال رسول مبارك لي تيزان فقال مسلم نفقة على اهله سواء دي جولا غير مسلمون نفقا و سخرچا پا اهل اخبر بنده پا شد اخبر بنده و هو يحتسبها و دای جه کم نکنا سواب گرنی یه دیگه نفقه لرا کارت له صدقه تنداویه ده پر اکسای صدقه مانه صدقه سوابی جه کم نکنا پا دیو بنده شیا شیا گر که مثلا وجب دا په دبند کنه باب فضل النفقه علی الاهل دا نفقه ګر کا وجب دا خو فضیلت یشتا ثواب ادغه جکیم نه کنه ستا وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك انا بزناد عن الارج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله الله اكبر ملي انفق يا ابن ادم لغول کا خرچه کا و ابن ادم انفق علیک زوا خرچاو کو پتو بند زوا در بند لگاول ہو کا خوچ تے لگاوے کنا وبی قال حدثنا ابن قضا قال حدثنا مالک عن ثور بن زید عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول مبارك فرمایلی دی الساعي على الارمله والمسكين اغا منډه ترړې وین کا په غپنډه باندې او په غریبونه باندې انا شپا خدای ته په عبادت من تروي او رجینی وین کوي د ورځې هغه چې سمره ثواب شي دا سعی په د ارملاو په مسکین باندې د علامه ثواب شي خدا هو کوي پردی پردی کونډه چې وی پردی مسکینون چې وی په باندې دا ثواب ده بیا که ته په اهل عیال سي چې کیند دا کونډه رنده وی او ته په اهل عیال سي دا مسکین او دا خورون غریبون وی چې نه فقای په توبه واجب وی بیا په باندې چې سا یې کې او مول اولاد به تر حاصلوي نفقه به تر حاصلوي په باندې بیا د نشي سو به هوې دې په طریقه اولاد سره دې کې نه کنه سوب شي وابي قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله تعالى عنه قال سعد بن ابي وقاص صاحب ویلي دي چې کان نبی صلی الله علیه وسلم يعودني ورسول برکت عیادت یکرلو دمو وانا مریضون به مکه ته وضو به مور پرتو په مقام کرما شه د حجۃ الوداع په کول باندې کنا زه په مقام کرما شه مریض و رسول مبارک به مو عیادت تروغلو لو کنا فقلت بیا مو ته ول رسول مبارک لی معلوم به مو مولا اوسی به ماری کل هو وصیت کو په ټول مولا خپل سره کنا دا به خاصه د بیموریا آسا مرخو کنا په ټول مول سره وصیت قال رسول مبارک ته فرمایل چلا او ټول مول باندې وصیتینا زکه مکه یا پنی مول باندې چې بیا خو دې ورسونه ته سنشول پوته کنه سوی چې دا کنه چې ته په ټول مول باندې وصیتینا کې انت دا انت دا ان یارو غلا دا بیا ان سباشی انت دا او ان یارو غلا دا بیا ان جزماشی ان انت دا ورثتک کنه انت دا ورثتک چې پرېږده ته ورسونه خپل د خپل مرګ نه ورسته اغنیا چې مطلب دا چې ته مټ شې ته مول دی ته پوتې شې ته په مور سره دی غنیون وګرځې دي کنه خیر دا بهتر ده ته دې پر من اذن انت دعهم عالتن چې پرېز ته دی لرا فقیرون یتکففون الناس چې دی ورغی ورځي خلک ته دی ایدیهم بل سید دی سه خلک پر سید ګرځې کو خلق بلو سری پیو تا یسی چه او وخلا بیدای لوز ورور دا یا خلق داری پیدن او خری گرده کو کنا دا په دې نه دا به تر دې چې غنیون وګرځي دي سولې ته نه ویسي ها وا ما ما فقدا او کنه کیم مول چې کیم نه کنه چې ته خرج کوي په دې اهل عیال باندې فهو لك صدقتنا دا ته دې پر صدقه او حتی لقمه ترفعها فی فی امراتک حتی کې چې هغه شان چې ورڅ غوي ته هغه شان لاره پیغه خلان دې شذ خپل شي چې شان دې جوړ کړی یو پیدا و حاصل کو پتو سره ډیر خلق و یزر بک اخرین او zarar وی می می تو په سبب سره ډیر خلق دا معنا چې تو تو په سبب سره ډیر خلق دا پیدا ورا دی او به دشمنونه ته کفر ته تو په سره ډیر خلق ته zarar یا ورا دی کنه جهادین و کسوه کې کنه باب وجوب النفقه على الاهل والعيال دا مخش فضیلت ته نفقه ده ته بیان کړو کنه ایسی وجوب ده ته بیان وی کنه دغه نفقه چې نفقه دا چې کیم ده کنه په اهل او په عیال باندې دا واجب ده کنه په سړی او دا نفقه چې ورکوي دا کنه نفقه دا وسرنګ ورکوي د سړی د حال مطابق وی کده شذ د حال مطابق وی کسنه منوي وی کنه بیا په دې غشه امام شفیع صاحب رحم الله وی چې په دې شه د سری حال معتبر ده کنه ای سری حال په دې شه معتبر ده سړی کچره مثلا دولتمان وی او دون خلق نه فقاوی ده شه تایر کوي سودا چې سره منوي او سړی کچره تنگ دست وی د خورون نه فقاوی ور کوي ده شه ته سودا چې سره منوي کنه امام شفیع صاحب داس وی او امام مالک صاحب رحمه الله بالکل دې بالعکس چې کوم نه کنه خبره کوي چې نه د شه حالت په دې شه معتبر ده شدا که دولتمن وي یو دونه خلک نفقه ورکوي شدا که غریب وي د غریبونه نفقه وي چې کینه ورکوي مړی چې څه قسم وي کنه شه او د امیر مذهب دالا کنه امیر چې په دې سره دې سره حال دا قتل شي کنه شه دې سره حال دا کنه قتل شي لکه مثلا د سړي حال دا قتل شي او د شوی حال دا قتل شي کچره مثلا دوا سره غنیون وي خو د غنیون نه فقای ورکوي کدوا سره خورون وي د خورون نه فقای ورکوي او کچره یو غنیو بل چې کیم ده کنه فقیر وکنه یا نه رټه د غنی ولا ورکوي ونه رټه د فقیر ولا ورکوي درمیانا ونه چې کیم ده ورکوي د سره حال ته کتل شي کنه شا سوچ بنا کنه د سره حال ته کتل شي او واجه دالو کنه چې دوا قسمه کنه نصوص روغلي دي زرا نصوص نه دا باندې مې دي چه سری حل معتبر ده زنان دا مالی ویلی چه ده شده حل معتبر ده دیو جانا دوی سر حالت ده وکر یو ده بکران شریف شا اللہ پاک فرمائی کنا چه کنا دا نفقه متعلق کنا علی الموسع قدره وعلى المقدر قدره كنا على الموسع قدره پیغه چه کم ده کنا دولت من سوی بنده دو ده نفقه پا اندازه ده ده کنا شا او پیغه تنگ دستی سوی بنده دو نفقه کنا پا اندازه ده غواسته ده بنده کنا ده نیدن دست ولی وی چه سوی حال پدش معتبر ده کنا او یو نفس یو آیات چه دازر دی بی چه وعلى المولود له رزقهن بالمعروف وعلى المولود له مولود له سکتا لوری کنشا پده مولو لہو بنده رزق پیدا که شزونه ده بالمعروف پکشلی طریقه سر اکشلی طریقه دادو چه سمرا ده شزه ده پرا کفی کیجی دامرا بیر کبی کانا یا شزه ده پرا چه کفی کیجی خون شزه خو کلا داس بی چه دولت منه کرا نئی ولا شزه بی کانا خرچا دیرا کو کلا داس بی چه غریبه کرا نئی ولا شزه بی خرچا پا کام خرچا بنده ریزی بی کانا په اکثریه طریقه سره چې کیم ده کنه دا میړوی دیتا نه فکاور کوي اکثریه طریقه دا دو چې سمره ده سزه ده پرا کافی کیږي کنه بیا سره حال په دې معتبر شو کنه دا مطلب ده چې سره پرا چې سمره کافی کیږي کنه کده دې پرا ډیره کافی کړه دولت منه کړه نه سره تعلق کې ډیره لري دی او ډیره ور کوي کده دې پرا لس کې کافی کړه اے غریب کړه نه سره تعلق کې بدش کې باندې لري دی لس کې ور کوي کنه دا دې سره حال لاره چې کیم ده کنه په دې سره غلا دی په یو یو باندې دلیل نه او میر د دوا سره سره جمع کوي کنه میر یې چې سری حال دا وکتل شي سود حال دا وکتل شي دا یو آیات دا یې چې سری حال دا وکتل شي بل دا یې چې سود حال دا وکتل شي دیو جنمیش په دې سره باندې عمل کې چې سری حال دا وکته او د سود حال دا چې کیمنا کنه کسه وبي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو صالح قال حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال نادا صدقه وکی چه صدقه پسون پس ورس چه غنا دا غس پریر دی کنا شا مطلب داره چه صدقه نا ورس چه تو مستغنی وی سولی تا نوی سیخ کنا شا نو بیره دا بهتری را صدقه دو کنا ولی یدول علیا و قسل استکیم دا کنا خیر من الید السفلا آغا جه کم دا بهتر دا ده غلون جلوسنا دا لون جلوس چه کم دا دا و خستین کا اصول کوین کا لوستا کنا وابدأ بمن تعولو و شریکا بده صدقه شه اول اول بمن پیغه چه بنده تعولو چه ته نفقا او برداشت کوي کنه چه چه نفقا په تو بنده وی اول اول صدقه په بنده کده که په بنده صدقه کل در بنده واجب دی بدانه را خلق بنده نفل و مستحب دی یا به مستحب نه هو واجب اول کنه ادا کا ثواب دار په بنده شي زما دا فرغه کې شاده ابارا صاحب چې کله دا کیسه وکړه چې وبدا بمن تعولو دا بارا نه دا ورس چې کیسه سره کنه دا د رسول مبارک نه نو دا بارا صاحب خپل کړی دا سوچ کې یم ا بارا صاحب راځه پښتنه وکړه چې دا من تعول په دې څه سیک دی کنه شا وبدا به من تعول دا من تعول سیک دی بیا دې لکه دا تشریح تا وکړه چې من تعول ش شزادو لکه یا شزا خو خلوی ته ته نیولې چې هغه خرچارو کوي یا به تعلق کوي کنه شا دا به دې څه دو کنه شا او دارنګه مثلا مملوک ته چې امر یا یویندا هغه چې کیندا کله په دې منته اورو شه دي ځکه چې خو هغه وی ته خدای ځاني ولي وی چې خدمات ور باندې کې خو خرچه هر باندې کا کرا شه او دارنګه په دې چې بال بچیا دي چې کیندا کرا شه ځکه چې هغه خورون غریبونه وی سه نه وی ته وی چې مې چاته سفر کوي کرا شه در په دې منته اورو شه سزا دو او دارنګه بال بچتی او دارنګه د مملوکون دي کنه دا په دې منته اورو شه دي دا دو دی اگه کسیلی دی ابو حراس صاحب نا یا کیس تا دا تکا یا کیس تا کانا شا کیس دا بٹوی تا ورشی کانا کسیلی تا ورشی دا ما خبر بٹوی نا دا کسا در وکرلا کانا دا کمیس دا چی دا ما خبر گڑی نا در وکرلا کانا او یا دا کیس دا چی دا مو دا خبر دنشنا و دا خبر فهمنا دا خبر پوینا دا خبر در وکرلا چی من تاولو نا دا خلق مرد دا وابي قال حدثنا سيد بن عفير قال حدثني علي قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير صدقه ما كان عن ظهر غنم ده ظهر تک مخمدا وابدا بمن تعول شروع کا پیغه چا باندې چې چا خرچا تبره کوي باب حفظ الرجل قوت سنه على اهله وكيف نفقات العيال يسرول سړي قوت سنه چایا تو ارویدل کړی دی کنا فر رجل په برای دی اغه سړی شي یجمع له اهله قوت سنتنا چدای چې کیمره کړه جمع کوي اهل خپل تا خروقا دی یو کول او بعض سنت یا دی نیم کول د سره سکول کنا خروقا ته جمع کوي دی په برای شي د صح حدیث ارویدل دی کنه دی ارویدل قال معمر معمر سویلی دی چه ولم یحضورنی کنا حاضر نو متعد تشاید حدیث نا دی پا برائی شی کنا پا دی وقت شی کنا ثم ذکرت حدیثا دین ورس یار پا ذرک لومو چی کیم دا یو حدیث دا سے حدیث حدثناه ابن ابن شهاب الزهري چه بیان کړو احادیث میشتا ابن شهاب زهری سے ابن مالک ابن اوس نا او مالک ابن اوس سے بھی نقل کوي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نا چه ان نبی صلی الله علیه وسلم کان یبیع نخل بن نذیر رسول مبارک د ځون د پر ذخیره اندوزینو د کړی خو دغه هغه د پر کنه امهات المؤمنین د پر د غیر د پر چې کیم نه کنه یې شیدو وابي قال حدثنا سيد بن وفير قال حدثنا علي قال حدثنا وقيل عن ابن شهاب قال اخبرني مالك بن اوس بن حدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم او محمد بن جبير بن مطعم ذكر علي ذكرا من حديثه فسألته بیا مو دې حدیث پښتنه درنه وکړه فقال ابن مالک ابن عوض بن حدثان ته ویلا چې ان طلبتو زبا خبر دې کین نه کنه لوړا حتا ادخل على عمر حتا کې چې زبر داخل شو په عمر صاحب باندې یو اورد ال اتو حاجبه يرفع چا جنک روغله دتا هغه حاجب دې د دربنچی دې چې يرفع نه مې دو کنه هغه چې کین نه کنه وې ته روغله آوه تروله حضرت عمر صاحب ده بده وقت حضرت عمر صاحب خلیفه و کنشا اس مالک ابن اوس ابن حدثان یا ور ورسیدلو ورغلو حضرت عمر صاحب ده حضرت عمر صاحب ده اول چنه درې صحابه کرام ملوړي صحابه کرام یو جماعت ته چې کیم نه کنه یو پیغه شه یو چې کیم نه کنه حضرت عثمان صاحب ده بل عبدالرحمن ابن عوف صاحب ده بل زبیر زبیر صاحب ده کنه زبیر ابن عوام صاحب اده یوا مقدمه وا دا درې کسان مخ شه لکه په سفرج باندې روغلی وي وتا کنه دا درې کسان سوي کنه دا دې په سفرج باندې روغلی وي اصل باندې دې خبره دا وکړه سي چې رسول بران چې کیم نه کنه چې کلا مثلا مرشو ادنا چې سپوت شول کنه ادنا ورسره خلیفہ ابو بکر صدیق صاحب شو بیا هر دلی صاحب هر دبا صاحب ابو بکر صدیق صاحب ته ورغله هر دلی صاحب ته ویلا چې د رسول مبارک چې کیمه ترکالو کې میراث یې پوتې شو ا مو بنه کاه شه د بچی د فاطمه بی بی اغه مثلا چې سمره مول شي بشه انیم هغه چې کیم دا کنه مو ترو کا کنه دې باخره او هغه ته ور حضرت عباس صاحب چې راي مور یاره رسول مبارک کنه دې تریا اتره چې کیم دا کنه چې فلور یې نه وی خنیم مولی چې کیم دا عصبیت ته وجره چې کیم دا اتره شي جنرا ورسون یې نه وی کنه یوا لیر یدو کنا شا نیم مولوی ده لیر شی فتی می بی بی نیم مولوی ده ترشی جه کم ده کنا ده عباس صاحبا ایده وجه نا رسول برک ترکامی تو تقسیم کا نیم آ فتی می بی ده ورکا نیم جه کم ده کنا عباس صاحب تاوی چه موترو بیا هر ابو بکر صدیق صاحب نه ور کولا وی ته چې ویلې به توز دا مثلا اندر دلیه چې کرا امیر نه چې سب دې خلال ورس کرا ما درکنا هو صدقه تن می سو چې سب ری یا هټول وخت پر صدقه یا هو بیت المال ته داخله دي کرا هغه په مروسه سره نه شي وړلا بهرحال ابو بکر صدیق صاحب نه پر ور دی تا کنه کیسه می څه کړې به خو ویل یې نه بیا ابو بکر صدیق صاحب چې کله وفات شو دینه ورسیا هر عمر صاحب خلیفہ شو اغه تر ولاله اې دا دا کیسه وکړه اغه دا چې ملګری په دې غا نه در کا نه خبر شي په دې نه در کا چې تاسو میروس شي رسول مبارک په خپل ویل دي کنه چې میز نه چې سپوتې چې میز نه میروس سره شو لا صدقه وي د ټولو ماته پر کنه او اگر صدیق صاحب تا راغلی خو نه در کولو کنه بیا خداس کزا چه داینه چه کیم ده کنه رسول مبارک په خپل زندگی دا په خورون غریبونه باندې لګولو کنه او بکر صدیق صاحب په دغه خورون غریبونه می سفر په دې خلک باندې ودا مول چې کینه د رسول مبارک لګولو کنه او زما په دغه باندې لګولو خیر کتوز غوځي په یوه دې تو سره ته د مورز در کولا بیا د راورسه حضرت عمر صاحب ته چې کیم نه کنه روغلاله او حضرت عمر صاحب د درې کسانه ور سره نوستي د درې کسان دې دوا کسان روغلل کنه اجازه تی وته له ورنه ور چې روغلاله او بیا چې کیم نه د درې کسانه سره پرشتو دا وکړو چې کیم نه کنه چې دغه فیصله وکړه د دې کسانه چې کیم نه چې غام نه خلاص شي کنه شام د دې دا مطلب چې تاسو سره نیم یې کا هر دلیزه د دې نیمه موترو کا ملک مارو کا خو په نگرانی دې پر هرو کې چې زه ترانیم باندې متولی و چې زه به دې شي چې کیندا کنه ولایت کې راو خورونه غریبونه غاټه وې تقسیم و ولانیم دتا ورکه کنه دې ولایت ته دې ودای دا مثلا حفاظت یا کو ودای دا تقسیمویا کنه صاحب هرته سره نیم یې کنه صاحب بیا دې راو ته هر څور سم ډېر کیسه ودا کړې دې خو اخري شي ودا چې دا نشي کدای چې ترانیم یې کا زګا چې ټیک ته نیمه ولې راو دي ته چې نیم مثلا تو ته ورکا د ولایت په طریقه سره نیم د ته ورکا ملک په طریقه سره نه ته ولې په طریقه سره کنه دا راو دي ته خو چې زره و توس نه یو ورځ چې خلک وی چې دنه دا هم روز ته نیمه یو دا ورکړه و نیمه دې بل دا ورکړه ځکه چې هم روز ساده غاب اخرش یو ورځ چې کیم نه کړه خلک دې نه میروز جوړ کله غاب ګر سره په مله خواش ویا آه حضرت عمر صاحب ته هل لك في عثمان وعبد الرحمن وزبير وسعد سلوير کسونی دا هل لك ايشتايا تو رغبت في عثمان په دخول ده عثمان و ده عبد الرحمن ابن عوف ده زبير ابن عوام و ده سعد ابن ابي وقاص صاحب شگانا ایده غیا په دخول شه تو رغبت سر نلالو دی يستاذنون ده اجازت طلبی قال دوتا چنام فاذن لهم اجازت ایور کو دیتا قال ویلی دی دیگه چه کیم دا کنا مالک ابن اوس دا دویام ویتا روغلی دی کنا فقال الرهتو اغه جماعت ویل کیم جماعت او عثمان صاحب چې وادن را ملګری سدي کنا عبد الرحمن ابن عوف او زبیر ابن عوام او سعد ابن ابي وقاص او اغه ول چې امیر المؤمنین اقض بینهما فیصله او پر مانځ دې دې سره شه و ارح احدهما من الاخر او آرام کوي دې دې بل نه چې دا جنجول ختم شي کنا سره آرام شي کنا شه دا سوجه ان الله کان خص رسوله صلی الله علیه وسلم فی هذا المال بشیئن الله پاک لوی خاص ګرځا ول رسول خپل په دې مرشه په څه شي سره لم یعطی احد غیر او جنن ورکړه غفای خدای پاک اچتا غیر دې نه کنه مال فی اسو کنه شا اخدای پاک دته ورکړه قال الله تعالی دنه الله پاک لوی فرمیلی وما افا الله علی رسوله منهم واغت رفاس خدای پاک پر رسول خپل باندې منهم دې کفرنا کی مولا فلله ولرسوله کنه صدا ابو زید الا قدیر فکانت هذه خالصتا بیوینا مولینا خالص چې کیم د رسول مبارک ته پردا مال فی اسو کنه دا ټول د رسول مبارک ته پروي والله مختار هدولکما والله په خدای مې را قسم ما اختارها ندا چه کم ده کنا غورا کڑا رسول مبرک دا مول ده زون ده پرا غیر ده تو سینا کنا چه زون ده پرا غورا کڑا وی زونی پا ده بنده مستبید و مستقل کرده ولا وی کنا و تو ستانی وی پشه در کری ویلی تقسیم اول وی دا مولی نا کفرائی ده تا ور کڑا ویا کنا خو بیا رسول مبرک دا تقسیم اولا ولا استأثر به علیکم و نه ترجیح ور کری ده پا ده مولی سران دیر خلق ده پا تو سه بنده تو ستا وی در کولا لقد اعطاكموها په تحقیق سره در کړی دی رسول مبارک توس ته هاذا مولینا وبسها فیکم ویل کړی دی دا مولینا په توسه چې توس ته تقسیمول حتا بقیا منها هذا المال حتا کې چې پوتې شوی دی نه دی دا عمل چې رئیس په بیت المال شله فکان رسول الله صلی الله علیه وسلم ينفق على اهله یو رسول مبارک چې لګول په اهل خپل باندې نفقه سره ته هم دا حدیث په دې ټکی پر وروړه دا کنه چې نفقه سره ته هم من هاذا المال ثم ياخذ ما بقيا بیا یو خص هغه چې کیمه پته شو بیا جاله بیا وګرځاول او تقسیم اول او هغه مل مجعل مال الله پیغه زی د ګرځاولې د مول د خدای بخشا د خدای د مول چې کیم زیرا خدای مول نصره مراد بیت المال مرزنه مراد دا ایغه چې کیم د ګرځاولې یار دو چاغه مثلا مسله د مسلمان نه کنا فاولا بذلك رسول الله صلی الله علیه وسلم حیاته بیا عمل کړل په دغه طریقه باندې رسول الله برک پښوا داخل وانشدکم بالله او ذا قسم در چون دوست بخدای بند حال دا علمون ذالک تو صدا پتشتا کنا قالو دیتا چناب قال علی و عباس قال لعلی و عباس حضرت علی و حضرت عباس صاحب تاوی چه انشدکم بالله حال دا علمان ذالک قال نام ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم اذن اورس وفات کو خدای پاک نبی احبل فقال ابو بکر ابو بکر صاحب چه کلا خلیفہ شو اے اول چانا ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم زید ولی دے رسول مبارک دے پزیزوی لوڑیا فقبلها ابو بکر بیا قبض کړی دی مولا را ابو بکر صدیق صاحب عمل بیا بما عمل به فيها رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا عمل شریف را ابو بکر صدیق صاحب بیا په اموالش بما بهغه طریقه سره عمل به چې عمل کو بهغه طریقه سره په مولا شه رسول مبارک تقسیم اول و قرون غریبون رشتہ درونه تا او دې څه نه فقې تا کرا ایت ورکوله وان تما هینا دین وتو ساوی په دغه وخت شه کنه وانتم حين اذن فاقبل على علي وعباس بیا متوجه شو حضرت عمر سے باری و عباس بندے ایتا ویلا وانتم حين اذن تزعمان او بیری کنا او تو سے جی کیندا کنا په دغه وخت شه دا زعم کی کنا چې ان ابو بکر قضا و قضا چې ابو بکر خدا ز سمانه می سره یتایو کړو نه رو کولو د ملک کنا والله يعلم خدای ته دا پاتو دي جانه فيها صادق جاو کر صدیق سے بدیاں والے شرشتینا دا بارون بالکل کنا نکی کریم کدا فسیخ بندے دا طبیعت دا حق ہے حتی توف اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فقلت بموت جانا ولی رسول اللہ و ابی بکر فقبضتها سنتين بوخت الدمولين مدواك ولا اعمل فيها بما عمل رسول الله و ابو بکر انا چه دیکھ کی ما طریقہ سر بدے عمر شامل کرو ما پیغے طریقہ سر عمل پر شریک کرو و ان هذا يسالني ودا غبل چې هر دلی سے دا غوړي د منه نصیب امراته میرا بیها بخره د شده ده دا هغه شده کی ما بخره چې دو میرا بیا د فلور ده دینه کنه د رسول مبارک نه هغه غوړي فقلت مده تاول چې ان شئت ما کتو سے خوشوی دوی سره دفعته الیکما د کوز د مول تو دوی سره تعالی په دې شرط باندې چې ان علیکما عهد الله چې په توز باندې لاول د خدای پاک دا وعده د خدای پاک تو کار په توز دوی سره باندې دې خبره چه لتعملان فیها چه خامخاوه تو سامل کی بده مولیش بما پیغ طریقہ سر عمل به رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و بما عمل به فیها ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ و بما عملت به فیها منز ولی تو حاکم وحنا چه زو ولی متولی گرده ولا شوئے ده مولی کنا چه هل دفعتها ایا ورکړی وی مدا مدینه الیه ما دې دوی ته بذالک په دې طریقه باندې کنوی ورکړی تاسو ته سمیرا وی تاسو ته پاتہ شتا قال قال رحت جماعت ته ویلا چې نه هم ویل نه په دې طریقه دې ورکړی فاقبل على علي وعباس په دې دوی باندې متوجه شو فقال ته چې انشدکم بالله هل دفعتها الیکم بذالک قال دې دوی سره ته چې نه قال عمر صاحب ته ویلا لا اقضی فیها قضاءا زو فیصلہ نو کو بده مولا شی فیصلہ غیر دې هغه فیصله نه چې کیما مې کړی او تیار کول کنه مخشه چې کیما فیصله مې کړی او تاسو په ګڼه در کړی ویل مول چې تاسو حفاظت کوي او تاسو ولی کنه کیس دی غیر حتى تقوم الساعه در قیامت پر زبر فیصله نو کو فین عجزتما عنها کچره تو ساجز وی دوسره دې مولا نه دې حفاظت نشکړی دې تولی نشکړی فدفعاها الی بیرو کی دوا سره د مدینه مودا فینی اکفیکما ها زوی کفی شوی توس نه های د مولی د پر با زوی خپل حفاظت کا او زوی چې کیم نه کنه دیتا ولی کا باب قوله تعالی والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لم